ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اند سی ډی سنټر نشتر آباد نز مدینه مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله خلای دکان موبایل نمبر دی 0301 او بل نمبر دی 0345 91 47 115 هغه څلور امور په درجه استحباب دي ما به الاستمداد حکم مرتبه ا مختصر حالات ته مصنف ما به الاستمداد مطلب دا چې څوک تفسیر کوي نو په تفسیر کې ورسې شي نه ماده داخلي ما به الاستمداد یعنی څوک چې تفسیر کوي کنه خو ته مدد واخلي کنه نو د چانه به مدد اخلي نو د ټولو نه اول دا چې القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعضی د بعضی تفسیر کوي نو اول به تفسیر القرآن بالقرآن د دې وجه امام شافعی رحمه الله فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلی نو دا ټول فهم کړی د قرآن په سنت رسول صلی الله علیه وسلم سره نو دې ته تفسیر القرآن به سنت د دې وجه امام شافعی رحم الله فرمایي چې ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو دا ټول خبرې فهمه من القرآن كل ما قال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ما قال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په اقوال د صحابه او کې د هغه صحابه کرام چې هغه د علم او د تقوا او د عمل په میدان کې ډېر پرمختګ کړي او ډېر عایا او ظاهر خلکو علم او د عمل په میدان کې ډېر عایا او ظاهر خلکو نو هغه ته سبقت حاصلې په هغه صحابه کرامو چې هغه په دغه علمي میدان کې د دین لګل ابو موسی اشعری دا چې قسم صحابه کرام چې دي نو دي تبا سبقت حاصل دا آبادی لري او دا رنګ خلفای اربعه دي او زید ابن ثابت ته ابی ابن کعب ته او حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم دا داسری چې دي تبا سبقت حاصلی دا په ټول مخ کې د دې تفسیر بعد نور په تفسیرونو باندې د صحابه کرامو نه رسټو بیا کتل کېږي تابعین ته نو په تابعین کې په تابعین کې بدا په تابعین کې بیا هم سن خلقو ته هغه حق تقدم ثابت مثلا په کوفه کې عبد الله بن مسعود داغه شاګردانو تبا سبقت حاصلې او مثلا په مدینه کې عبد الله ابن عمر به هغه ته ثابت او په مکه کې عبد الله ابن عباس ته نو داغه چې کوم شا شاګردان دي چې هغه مقتول له تاوس ته مجاهد ته دا چې قسم خلق دي هغه تبا په نور خلکو باندې څه شي ثابت دي حقیقت نو دا څو مرتبه شوي تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالسنه تفسیر القرآن باقوال الصحابه بیا دا غیر التابعین او دا غیر رستو بیا هغه عربي او نفس هغه خلک چې هغه عربي قوحي او خالصتا عربي او پوهه سمجدار خلک دي او د الفاظو په نشست او برخاست باندې خو عبور لري خو کمال لري او دا وی احاطه اسالیب د کلام نه خو واقف خلک دي نشست او برخاست الفاظ پیجني نو هغه خلک په لغت عربي کې ډېر لوی کمال لري نو دا هغه خلکو په لکه دا امرؤ القیس دی وغیره دي دا داسې خلک دي چې لغت حواله سره د دې کلام په دلیل کې پیش کېږي دښ شو نو د قران دی یو لغوي معنی دای تشریح او وضاحت کې دای په تفسیر او توضیح کې هغه د داسې عرب قص کلام هم پیش کېدلی دا خو طریقه را نو په دې طریقې سره به تفسیر کیږي حکم د دې تفسیر څه شری حکم وو حکم د دې دار چې دا فرض کفایي دی نو ځکه دا خبره د مقام کې چې فرض په دوه قسمه یو فرض عین یو فرض کفایي فرض عین دي ته چې په هر هر فرض باندې یو شی ضروری دی فرض کفایي دي ته چې په مجموعه افرادو کې یو فرد هم ادا کی نو ذمہ د باقی او تنا خلاص شي دي ته وي فرض کفایي نو یو زمون قران کریم دی او یو د قران کریم نه قران دی نور کتابونه دي په دې نورو کتابونو سره د قران نه په دې یوقنو نو په دې باندې فرض عین دی اجمالی حواله سره قران کې چې سدي ټول حق نور کتابونه چې هم دا حق تاسو منت بالله کې نه وای منت بالله و ملائکته و کتبه ها و رسله دا اجمالی ایمان دی یو ایمان تفصیلی دی نو ایمان تفصیلی په قران کریم هغه نور خو په طریقه اولا خو په قران کریم ایمان تفصیلی دا فرض کفایي دی دا فرض عین نه دی فرض کفایي دی دا ځکه فرض کفایي دی ګوره کدا فرض عین شي نو بیا په کار دار چې علم په دې باندې فرض عین شي او چې علم ور باندې فرض عین شي نو بیا به خو دا خلک تجارتونه په سټیم کې کوي بیا به خدا خلق د دنیا نورې د معاشره ژوند هغه به څنګه هغه څنګه تر سره کوي نو د دې وجنه ک ایمان تفصیلی ور باندې ضروری شي نو بیا پکار دا ده چې علم تفصیلی ور باندې ضروری شي علم تفصیلی خو ور باندې ضروری نه دی نو چې علم تفصیلی ور باندې ضروری دی نو ایمان تفصیلی ور باندې هم ضروری نه دی البته ایمان اجمالی په دې اپ نورو کتابونو باندې څه شی دی فرضي دا حکم مرتبه ده ده مرتبه خو مرتبه د یو علم دا علم د معلوم نه معلومي مرتبه د علم هغه به معلومیږي د معلوم دا غ علم نه که معلوم دا غ علم اشرفو هغه علم چون کې ذریعه دا معلوم تا نو بیا به د علم هم اشرف او که هغه معلومه چرته اشرف نو نو علم حاصله په دغه معلوم به هم اشرف نه من چې کله غور خو سوچ فکر وکړو نو د علم تفسیر دغه معلوم هغه د الله مراد دی مراد الله عز وجل هغه د دې معلوم دی د دې معلوم نه برکر معلوم د دې معلوم نه افضل معلوم خو بل معلوم نشته نو چې بل معلوم نشته نو په د باندې چې کوم علم دی په د چې کوم علم دی نو هغه علم بم څه شي د ټولو نه اجل افضل اعلی اولا افضل په د ټولو نه بغټ علم هغه نو مطلب دا دی چې د یو علم شرافت پر چانه معلومي دا داغه نه معلوم نه که معلومي غټ معلومي خو علم بم غټ علم او که معلومي غټ معلوم نه نو بیا به علم هم غټ علم نه نو دا تفسیر معلوم د الله تعالی مراد معلومول دا دې معلوم دی نو چې دا معلوم دی نو دا معلومي خو یقینا غټ معلوم دی نو چې دا معلومي غټ معلوم دی نو دا علم بم د ټول نه شي دا خو څه شی دی مرتبه نو مرتبه د ټولو نه مقدمه ده ځکه دا معلوم مرتبه د ټولو نه مقدمه ده نو د دې علم مرتبه هم د ټولو نه شی ده مختصر حالات ته مصنف مصنف خو معلومه خبره ده عبد الله د نوم دی ناصر الدین ناصر الدین دا د لقب ته ناصر الدین د څه شی دی لقب دی او ابو الخير دا د کنیه ده او یو خار بیزان می یو خار دی بیزاوی ورته وی هغه ته دی منسوب دی د د هغه بیزا قاضی القضات او ډیر ماهر کسو پس وجه د قضا نه معزول شو بیا تبریز نه می یو خار او الته تشریف او ریو کړه الته چلار یو مدرس درس ورکاو طلباء کرام ناستو اتلامزا دوران درس کې مدرس خپل علمی انحماق کې راغی علمی زور شور کې راغی طالبانو نه یو سوال وکړ او ته کم سوال چې ما وکړ دا سوال به لفظي معاد کې سره د جواب نه او کچرتا جواب نشه را کوله نو کم سے کم دا سوال چې په کوم الفاظ ما وکړ یعنی اول خود د الفاظو د دې سوال الفاظ مات کې تشریح وکړي او جواب هم راکړي او کدا سینې نو الفاظ کدا سینې شي کوله جواب نشي راکوله نو د دې سوال تشریح وکړي کله دې سوال تشریح هم نشي کوله نو دا سوال به لفظي را مات کړي دا سوال د دې سوال تشریح وکړي او جواب امرا کوي که چته تشریح نشي جواب نشي را کولای د سوال تشریح وکړي کدام نشي کولای نو دا سوال به لفظي خو معاف کې وزدام کافي شي دي آی چې کله سوچ او فکر وکړو نو دا درې واړه کارونه ته نه ونی شو نو علامه صاحب چون کې تل کې تشریف فرماو ناستو نو هغه هغه بلفظه که بمفهومه وی بلفظه هغه وی ټیک تا وره بلفظه میرا مار نو هغه سوال او دغه جواب او دغه نرست په هغه سوال باندې اعتراضات اعتراض بیا په هغه اعتراضات او چاغه لا جواب شو نو هغه وخت کې چون کې د وزیر په زهر سایه کې دغه انعقاد ته درس شو نو هغه وزیر د څه چالو کچې د د مقام ډیر زیات چت کو ډیر به عزت او احترام ورلو کو وڅ غواړي وڅ ما بیا قاضي کوي ما بیا نو مقصد دا دی چې دا لوی حبر دی او دا ډېر لوی عالم دی نو دا هغه امور چې هغه درې په درجه د وجوب کیو اصلورو په درجه د استحباب کیو او سباز امور نورم ذکر کول غواړم چې هغه مفید دي لچا د پاره د بصیرت ته پاره ان شاء الله هغه ورسته ان شاء الله پوه شئ